پای کې تقسیم د خبر ارواوي یو دا غینه بیان شو چې مبتدا او خبر دواړه چې کمندنو یا معرفي وي او یا نکری مخصصي وي وجود د تعریف او د تخصیص کې برابرۍ او قرینه معدوم وي د ابتدایت د مبتدا او د خبریت د خبر د قضا کې به چې کمندنو تقدیم د مبتدا او تاخير د خبر واجبي دویم موضوع هغه دا دی چې کله خبر فعل خاصه د مبتدا وي چې کله خبر فعل خاص د چا وي د مبتدا مطلب چې خبر فعل وي خبر څه وي فعل او فاعل پکې ضمیر وي او هغه ضمیر د مبتدا وي او ضمیر د چاوي د مبتدا که خبر فعل نوي اسمي لکه زید قائم نو بیا هم تقدیم د خبر واجب تاخير د خبر واجب نه دی لکه قائم زیدون ویل سری جایز دی که فعل وي خو فاعل اسم ظاهر وي ضمیر نه وي لکه زید قام ابوه نو قام ابوه زید ویل سری جایز دی حرام نه دي سری جایز دی قام ابوه خبر مقدم شي زید مبتدا شي درې چې فعل وی او فاعل په کې سوي ضمیر وی فاعل په کې سوي ضمیر وی لکه زید قام شو زید شو قام اوس قامه کې فاعل څه دی ضمیر د مبتدا دی کنه قام ضمیر فاعل او ضمیر چا ته راځي دي مبتدا ته اوس دلته چې کم دنو تقدیم د خبر جایز نه دی ولکه ته خبر سکی مقدم کې قام زیدون وای سو وای قام زیدون اوس دا زیدون مبتدا شو که فاعل شو ها فاعل شو صحیح شو کنه نو مبتدا بدل شو په فاعل باندې جمله اسمیه بدل شو په جمله فعلیه باندې دلته چې کم دنو تقدیم جایز دی او که جایز نه دی د خبر تقدیم د خبر جایز دی او که جایز نه دی دې کې ځنې خلک وایي چې دلته تقدیم جایز دی ځکه چې دې کې د فاعل سره التباس ناراضي ځکه چې کله کا دا زیدونه سوي فاعل و یا زیدانی فاعل و فاعل چې اسم ظاهری نو وحد الفعل ابدا نو الزیدان قاما نو قاما الزیدانی چې وای خپل خلک وای چې قاما خبر مقدم دی او زیدانی مبتدا مؤخره او قامو الزیدون چې وای په خپل خلک وای چې قامو خبر مقدم دی زیدون مبتدا مؤخره ده خبره باندې پوهیږي کنه دې کې التباس د فاعل سره د مبتدا ناراضي نو دا تقدیم وې سره جائز دی دویم قول د جمهور دی هغه وی دا تقدیم هم جایز نه دی ځکه کدل ته التباس د مبتدا د فاعل سره نه راځي نو التباس راځي د بدل عن الفاعل سره چا سره بدل عن الفاعل سره قاما الزیدانی سو پوی چې قاما کې ضمیر غیر فاعل او زیدانی دی بدل قامو کې واو ضمیر هغه څه شو فاعل او از زیدونه دا څه شي شو بدل تن شو نو څوک په تبیا او مبتدا او نوې بدل عن الفاعل بو ته وي د دې د وجنه دا تقدیم هم سن دی جائز نه دی دا دویم ځای وو او خبره لاړه کلا ورته اوس دریم ځای دریم موضوع چې پاغي کې چې کم دنو تقدیم د خبر سوي ممتنعي تقدیم د خبر سوي ممتنع اغا خبر دی د هر هغه مبتدا چې دا مبتدا منحصره کړی شوی په خبر کې صحیح شو چې دا مبتدا منحصر کړی شي بچا کې صحیح ده کنه یعنی مبتدا منحصر یو او خبر چې کمندونو منحصر فيه وي خبر سوي منحصر فيه نه ده زید مگر ولاړو یا انما زید شاعر انما سره کما او الا سره حصر په ما او په الا سره او که حصر بچای انما انما زید قائم دا قیام چې دین دا منحصر دی بچا کی په دې زید کې یقینا خبره دا د بلنه ده زید چې دین ولاړ دی ناس نه دی دا قیام بن شو بچا کی زید کې نو خبر مبتدا منحصر شي فچا کې لکه انما زید شاعر معنی دار چې صرف زید شاعر دی بل څوک نه دی دا زید باندې بچا کې شاعریت اوس دلته انما سره حصر راشي او کفما او په الا سره سره راشي حصر نو چې مبتدا منحصری او خبر منحصر فيه وي نو په دغه ځای کې تقدیم د مبتدا سره واجب دی او تاخير د خبر نو تقدیم د خبر ممو وجدا ده چې بیا به منحصر بدل شي په منحصر فيه باندې منحصر به بدل شي منحصر فيه تا ویلو چې مبتدا منحصره ده بچا کې په خبر کې خبره پوهیږي کنه چې مقدمه کې اوس په چې کمندونو خبر چې مقدم کین اوس به خبر منحصر شي په چا کې مبتدا کې خبره به بالکل بدل شي الټه بشي خبره کافیه کې تاسو ویلو شراب شي انقلاب د حصر مطلوبه انقلاب د چا حصر دا په دې یو شعر کې دا دوه ځایونه وو قضا ما قضا اذا مل فعل کان خبره د قرانګي من د تقدیم د خبر په هغه صورت کې چې وی چې کم دنو فعل خبرو چې وی څه شي فعل خبر خدای تفصیل مې وکړو او قصد استعماله منحصرا یا مقصود یا قص کړی شوی استعمال د خبر منحصرا په داسې حال کې چې بند کړی شوی په د کې مبتدا معنا باندې پوه شئ چې بند کړی شوی په د کې څه شي مبتدا او قصد استعماله یا قصکړې شوی چې کمندنو استعمال لدی خبر منحصره په داسې حال کې چې بند کړې شوی په دې کې مبتدا یعنی فيه ته حذف شوی دی ضرورت شعری دی وجه او کان مسندن لذا لذی لام ابتدا او لازم الصدر کمل منجدا دا بل موضوع ذکر کړي سلورم شیم سلور سلورم ځای ذکر کړي چې پای کې چې کمونو تقدیم د خبرو ممتنع دی تقدیم د خبر څه دی ممتنع نو خبر د هر هغه مبتدا د هر هغه خبرو هر هغه خبر تقدیم سره ممتنع دی چې هغه خبر واقع شوی د داسې مبتدا چې هغه مبتدا باندې داخل شوی لام ابتدایه تاکیدیه پوه شئ فکم مبتدا باندې چې لام ابتدائیه تاکیدیه څه شوی داخل شوی نو د اغه مبتدا د خبر تقدیم سره ممتنع وي اغه د اغه مبتدا خبر مقدم کېدل نشي یعنی خبر مسند شوی دی داسې چاته مبتدا ته چې هغه مبتدا چې کم دنو خاوند د لام ابتدائیه ده پاغه باندې لام ابتدائیه شوی دی لکه لزید قائم لا زیدون قائم اوس دا قائمون په لا زیدون باندې مقدم کېدلې نشي صحیح شو کنه ځکه لام ابتدایه تاکیدی به او بچا کې راشي په وسط کې او لام ابتدایه تاکیدی په وسط کې راتللې نشي هغه ته وی ابتدائیه څه ته وی ابتدائیه وته وی کنه ابتدائیه باندې شي چې په ابتدا کې څه شي راځي چې منځ کې راځي نه ابتدائیه شو چې قائم لزیدون شي قائم لزیدون د دې وجه نه دا اشکال لګنه په آیات کریمه کې یدعو لمن ضره اقرب من نفع یدعو لمن من مفعول به دی یدعو د پاره ده او لام ابتدایه تاکید په من باندې شوی دی داخل شوی دی لام ابتدایه تاکید خو په مفعول باندې نه داخلي دا ځای بیا جوابونه کیږي خبر باندې پوه شئ چې دا علامه اصل کې بزرغه دی او يدعو من لزره اقرب من نفع لزره مبتدا ده کنه او کله وی چې یدو په معنا د چا دی یقولو باندې یقول لمن زره اقرا من فینو مقوله د قول جمله نو من مبتدا واقع شوی ده دا جوابونه بیا خلک څه کوي کوي او کان مسندا لذی لام ابتدا یا وجه کمنو دا خبر مسند ودا سے مبتدا تا چغه مبتدا بخاوند د لام ابتدایه تاکیدی وی پنځم موضوع او لازم صدر کمل لیمون جدا مبتدا واقع شوی دا یو سیز شغله واجب وی صدارت د کلام شغله واجب وی صدارت د چا کلام یعنی مبتدا دا سیز واقع شوی دی دا چې څه شوی دی واقع شوی دی چې دا غي معنی له واجب د صدارت د کلام هغه معنی چې کوم پټنګ کې مخ کې خوشحالي فرنٹ سیټ لیډیز کې لیے خالی چھوڑیے نو هغه چې کوم دنو د لیډیز په شان دی په فرنٹ سیټ کې سي خوشحالي نو چې کوم پټنګ کې مخ کې خوشحالي هغه مخ کې کینه ښا او ځنې خلک پټنګ کې رستو سي خوشاله په پخپا چولي نو دا چې مبتدا داسې څه واقع شوی داسې څه شوی واقع شوی چې دا غي دال واجبي پرنټ سیټ صدارت لکه اسماء استفهام شو اسماء شو استفهام لکه من يتق الله يفلح یا لکه ضمیر شان شو ضمیر څه شو شان لکه هو زید منطلقون خو چې بس مړه مخ کی سیټ کسی خوشاله هغه لبیا دغه هغه ما پاغي باندې تقدیم د خبر څه دی ممتنع دی ولکه ته خبر څه شي مقدم کې نو سیټ خو دې ورنه کنه سیټ په ورکه خامخا مونږ یو پیرا د نسات نه راتلو چار صدا یو داغه کې مردان کې مفتی صاحب مو یو ځای زه پلان کوټ لمه منډه کړه ما چې مفتی صاحب لمخ کې سیټ بند کما کنه انو زه لاړم نو ما هغه کلندر ته وې دا مخ کې سیټ مونږ لراکه نو هغه ما ته وی چې مخ کې سیټ خو بند دی اوس یې پلان کوچ څه تکو اډې تکو لکه راوړستو اما منډه کړه نو دی خو لکه اوس په اړه سره نور کې نو ما مخ کې سیټ مونږ لا بند کا وی مخ کې سیټ خو بند دی مې کولا وی کړه یو مې بند خو دی خو لکه ته کولاو کړه وینه وی بند دی ما دې باندې خو زوم پوهیږم چې بند دی بند نه کولاوي کا ا په لاړو ډریوري راغی ویولې استاد جی ما دې تمام چې د مخ کې سیټ راته کولاو کوم دې وی چې بند دی ما دې چې کولاوي کا کنه ا په خندا شن لړ د خپل غاړې نه کولاو کړی د استاد جی کینه تاسو د بل ازمون وی بند نو بند پوي کنه ولکه دې به کې خپل خوخي کس کینه کنه اګه دا ستا غراشي بیا خلک د بلبل ملبل راشي نو هغه کینې بیا ټول خلک چې کمنو دغه شي یو جنې ناشته وا په گاډي کې داسې کړیو دا سسپیشن نه کنه انا هغه استاد شیشه ما په لاړولې وسترګو ته وګوري او غاړې ورخلاص کړې ده خو په ځان نه پويږي لکه چې چل سو دغه دغه کړی سیګریټ تاسو تیز روان یو بابا وړي روخيارو بابا ولا आवाज ورکوي وجنه لازم الصدر وی لکه من لی منجدا سوک په زماشي مددگار ونه هو اندی درهم ولی وتر